د دې خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده د مرګ لپاره تیاری کول امام غزالی رحمه الله فرمای چې د مرګ په وړاندې خلک په دوه قسمه دي یو هغه خلک دي چې هغوی مرګ نه خوښوي د سره د مرګ نه نفرت لري د مرګ نه کرکه لري او بل هغه خلک دي چې هغوی مرګ خوښوي. هغه څوک چې مرګ نه خوښوي هغه خلک دي چې د دنیا په محبت کې غرق دي. د دنیا محبت او د مادیاتو محبت په هغو باندې دومره اثر پریوتی دی چې هغوی د مرګ سره اوس اصلا مینه نه لري د مرګ نه کرکه لري او د الله تعالی سره ملاقات او مخ کیدل نه خوښوي نو دوی چې د دنیا په محبت کې غرق دي مادیاتو پې تاثیرات کړي دي د الله ملاقات نه خوښوي نو رب العزت هم داسو خلکو سره ملاقات نه خوښوي خو یو ورځ نه یو ورځ مرګ دوی ته راتلونکی له مرګ نه خلاصی نه لري لکه الله رب العزت په سورة جمعه بیا به د دې نه وروسته تاسې هغه ذات ته ورشئ چې هغه په پټو او په ښکاره باندې عالم دی نو رب العزت به بیا تاسو په هغه عملونو باندې پوه کړي چې تاسو په دنیا کې کول نو نن خو د مرګ نه نفرت لري د مرګ نه کرکه لري د دنیا محبت د دوی په زړونو کې پروت دی خو یو ورځ نه یو ورځ به مرګ د دوی دروازه ټکوي او دوی ته به مرګ راتلونکی او هغه خلک چې مرګ خوښوي هغه هم دوه قسمه دي هغه خلک چې مرګ د دې لپاره ډیر یادوي تر څو د زړه ویره او خشیت یې زیات شي او د توبې ستړې پوره شي یوه ډله دا دي چې هغوی مرګ یادوي تل لپاره مرګ د هغو په زړه کې وي تر څو د زړه ویره او خشیت یې زیات شي او د توبې ویستل یې پوره شي او بل عارفین خلک دي هغوی تل مرګ د دې لپاره یادوي چې د هغې له مخې له خپل حبیب سره ملاقات وکړي لکه څنګه چې په یو روایت کې راغلی دی چې کله حذیفه رضی الله عنه ته مرګ حاضر شو نو حضرت حذیفه وفرمایل نو هغه څوک کامیاب نه دی چې په راتګ یې پښیمانه وي ای الله ته په دې پوهیږې چې ما ته فقیري له موړوالي څخه او مریضي له صحت او مرګ له ژوند څخه غوره دی نو پر ما باندې مرګ آسانه کړې تر څو له تا سره ملاقات وکړم ځینې خلک مرګ دې دپاره یادوي چې د هغو په زړه کې ویره لا هم زیاته شي او د توبې ایستلو کار ورته اسانه شي او ځینې عارفین خلک دي هغه له دې دپاره یادوي چې مرګ راشي او زه خپل حبیب سره ملاقات وکړم الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي او د دنیا محبت دې زموږ زړونو نه وساتي تر څو د مرګ کرکه زموږ د زړه نه لرې شي او تل لپاره مرګ زموږ په زړه کې وي او الله رب العزت موږ ته توفیق د عبادات او د طاعت او د اتوبې راکړي د مرګ په یادولو کې ثواب دی او په یاد سره یې خلکو ته فایده رسیږي ځکه چې د هغې په یاد سره نعمتونه ترخه کیږي خوندونه بېمزي کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی اکثرو من ذکر حازم اللذات تاسې د خوندونو له منځه وړونکي زیات یادوئ یعنې هغه شی چې خوندونه له منځه وړي هغه ډیر زیات یادوئ معنا دا چې د مرګ په یادولو سره خوندونه ترخه او بېمزې کیږي حسن بصری رحمه الله فرمایی فزح الموت الدنیا فلم یترک لذی لب فرحا مرګ د ټولې دنیا خلک له سختی او شرم سره مخ کړي دي چې د عقل خاوند ته یې هیڅ د خوشحالي ځای نه دی پریښی هغه څوک چې په دنیا کې صاحب د عقل وي هغه سره د آخرت فکر وي هغه سره د الله د عذاب او د الله د حساب فکر وي نو هغه به په دنیا کې هیڅکله خوشحاله نشي نن ورځ چې موږ په غفلت کې ژوند تېروو مرګ زموږ هیر دی د الله حساب زموږ نه هیر دی د الله عذاب زموږ نه هیر دی نو په خوشحالیو کې سره اخته یو او په دې سوچ او فکر کې هم نه یو چې یو ورځ به مرګ موږ ته راځي حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي اتیت النبی صلی الله علیه وسلم په داسې حال کې راغلم چې نهه کسه ناست ول نو زه لسم شوم. نو د انصارو له قبیلې نه یو کس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې ای د الله رسوله په خلکو کې ډیر هوښیار او زیات عزتمند څوک دی من اکیس الناس و اکرم الناس ای د الله رسوله په خلکو کې ډیر هوښیار او زیات عزتمند څوک دی رسول الله ورته وفرمیل چې په خلکو کې ډیر هوښیار او ډیر عزتمند هغه څوک دی چې هغه مرګ ډیر یادوي او هغه څوک دی چې هغه د مرګ لپاره تیاری کوي او رسول الله ویل چې همدا خلک چې مرګ ډیر یادوي او د مرګ دپاره تیاری کوي دا هوښیاران دي د دنیا او آخرت شرافت او عزت دوی ترلاسه کړی دی خو له بده مرغه چې نن خلک عزت او شرف په دنیا کې ګڼي او حال دا چې دا د دنیا مال به دې دپاره یو ورځ وبالي او د دې په غاړه کې به پروت وي نو د رسول الله وینا ده چې د ټولو نه هوښیار او زیرک سړی او د ټولو نه عزتمن او شرفمن انسان هغه هغه دی چې مرګ ډېر یادوي او د مرګ لپاره تیاری کوي. همدارنګه ربیع بن خصیم رحمه الله تعالی هغه فرمایی ما غائب ینتظره المؤمن خیر له من الموت د مؤمن لپاره له مرګ څخه پرته بل ښه پټ یعنی بل ښه پټ څیز چې د هغې انتظار کوئ د مرګ نه بل ښه څیز نشته دی یعنې ډېر هغه څیزونه دي چې زموږ د سترګو نه پټ دي او د هغو انتظار کوو مرګ هم د زموږ د سترګو نه پټ دی د هغه انتظار کوو د دې نه بهتر شی د مؤمن دپاره بل نشته چې د هغه انتظار وباسي او همدارنګه هغه به فرمایل لو فارق ذکر الموت قلبي ساعتا واحدة لفسق که د یو ساعت لپاره هم زما زړه د مرګ له یادولو څخه جدا شي نو هرو مرو به زما زړه خراب شي. او کعب رحمه الله فرمایی من عرف الموت هانت علیه مصائب الدنیا و همومه څوک چې مرګ وپیژني نو دنیا مصیبتونه او پریشانی به په هغه آسانه شي خو موږ تر اوسه لا مرګ نه دی پیژندلی ورځ تر ورځه قافلې روانې دي خو موږ لا تر اوسه پورې عبرت نه دی اخیستی او د مرګ دپاره هم کوم تیاری نه دی کړی عمر بن العبدالعزیز رحمه الله هغه به هره شپه فقها علما راټولول او له هغوی سره به د مرګ او د قیامت او د آخرت یاد او مذاکره کوله چې په دې یادونې سره به هغوی داسې ژړل چې ګویا د هغوی په مخ کې جنازه ایښې ده نن ورځ هم یو ورځ کې نه ناستلو مرګ هم یاد نه که او دې ته متوجه نه شو چې الله رب العزت به یو ورځ مونږ په خپل حضور کښې دری او هغه ژوند چه مونږ په دنیا کښې کړی د هغه نه به زمونږ پوښتنه کوی زمونږ امام غزالی رحمه الله هغه مهمې لارې چې انسان ته ورباندې مرګ رایادیږي هغه داسې ذکر کړي دي هغه مهمې لارې چې هغه باندې انسان ته مرګ وریادیږي هغه امام غزالي صاحب ذکر کړي یو دا چې انسان ځان په مړو کې وشمېري ابو دردا رضی الله عنه فرمایي اذا ذکر الموتا فعد نفسك منهم اذا ذکر الموتا فعد نفسك منهم چې کله مړ یاد شي نو ته له هغوی څخه ځان وشمېره همدارنګه حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما فرمایی السعید من وعظ بغیره نیکبخت هغه دی چې له نورو څخه درس او عبرت واخلي او همدارنګه عمر بن عبدالعزیز رحمه الله فرمایی الا ترون انکم تجهزون کل یوم عغادیا او رائحا الی الله تزعونه في سدع من الارض قد توسد التراب وخلف الاحباب وقطع الاسباب هيا نه ګورئ چې تاسې په هر سبا او په هر بیګا کې الله طرف ته یو څوک وروړئ یعنې جنازې په اوږو دي وړې په هدیرو کې خښوئ چې د ځمکې په یو سوري او کنده کې بالښت یې خاورې ګرځي بل بالښت نشته د هغه بالښت خاورې ګرځي او همدارنګه فرمایي چې ډیر نږدې دوستان پرېږدي او د دنیا له هرې وسیلې څخه هغه قطع شي نو هغه څوک چې ځان په مړو کې وشمیري او هر کله چې مړ یادیږي دا د هغه نه پند او عبرت واخلي نو دا هغه لاره ده چې تا ته به مرګ را یاد کي چې مرګ دې را یاد شي نو بیا به الله ته متوجه د الله د اوامرو او د الله د مطابق د احکامو مطابق به بیا عمل کوي خو موږ لا تر اوسه پورې عبرت نه دی اخیستی موږ لا تر اوسه پورې د مړو نه چې هره ورځ جنازې په اوږو او د هغو بالښت په خاورو کې هغه د خپل دوستان پرېږدي د دنیا ټول اسباب پرېږدي د هغو نه لا تر اوسه پورې موږ کوم عبرت نه دی اخیستی له دې وجې نه په داسې بدبختیو او په داسې منکراتو او فجایو کې مبتلا یو الله دې په موږ باندې رحم وکړي قدرمنو اوریدونکو نو او بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي دویم هغه مهمه لاره چې انسان ته مرګ ور یادوي هغه د همزولو او د همشکلو زیات یادول دي هغه څوک چې ستا همعصر ول او له تا څخه مخکې ولاړل د هغوی مرګ او خاورو ته تلل را یاد کړه چې دا خو زما همزولي ول ما سره په کلي کور کې ژوند کوه ما سره مجلسونه کول او هغوی زما نه لاړل په خاورو کې ننوتل د هغو مرګ ځان ته رایاد کړه د هغو شکلونه د هغو صورتونه د هغو منصبونه او حالات په یاد کړه او بیا ښه غور وکړه او بیا ښه فکر وکړه چې اوس یې څرنګه هغه شکلونه له منځه یوړل شول ته نه ګورې چې په قبرونو کې د هغوی بدن څنګه ټوټې ټوټې شو ښځې یې کونډې، اولادونه یې یتیمان او مالونه یې پاتې او ضایع شول. د هغوی له ناستې څخه مجلسونه خالي شول او نوم او نښان یې ورک شو نو د خپل همزولي را یاد کړه چې د ژوند په شیبو کې به له تا سره ګرځېدل خو ستا مجلسونه او ستا ګرځېدل د هغو نه په بېلګه دي نو تا ته به هم مرګ رایاد شي خو که عقل خاوند دي په دې کې تفکر او تدبر وکړي همدارنګه له پورتنیو کارونو او حالاتو سره سره دې ته هم اړتیا ده چې ادیرو ته ولاړ شي همداراز له ناروغانو څخه لیدنه وکړي هغه څوک چې مریضان دي څو مو په زړونو کې د مرګ یاد راتازه شي او هغه مو د سترګو په وړاندې نصب العین وګرځي موږ ګرځو خو بیا هم عبرت نشته دریم هغه مهمې لارې چې انسان ته مرګ ور یادوي د دنیا په جدایی باندې پوخ باور لرل چې دنیا نه به خامخا جدا کیږم نو چې د دنیا نه په جدایي باندې د ستا پوخه عقیده راشي او پوخ یقین دې راشي هیڅکله به دنیا کې خوشحاله نه وې او مرګ به تل لپاره د ستا په سترګو کې ولاړ وي کله چې د دنیا پر کوم څیز باندې زړه خوږ شي او ورباندې خوښ شي نو فورا را په یاد کړه چې زه خو به حتما له دې څخه جدا کیږم حساب به د ذرې ذرې کېږي په قیامت. ابن مطیع رحمه الله یوه ورځ خپل کور ته وکتل د هغې ښه والي او د خپل د کور ښایسته والي ابن مطیع په حیرانتیا کې واچوه نو بیا یې وجړل او داسې ویل والله لولا الموت لکنت بک مسرورا ولولا ما نسیر الیه من ضیق القبور لقرت دنیا اعیننا قسم په الله که مرګ نه وای نو په تا به زه ډیر خوشحاله وم خپل کور ته کتل او دا یې ورته ویلي که مرګ نه وای نو زه به په تا باندې ډیر زیات خوشحاله وم او که د قبرونو تنګوالي ته تلل نه وای نو په دنیا سره به زموږ سترګې یخې شوې وای او په دې ویلو سره ډېر سخت وژړل نن موږ ځان ته کورونه جوړوو او دا زموږ په فکر کې نشته چې یو ورځ به د دې کورونو نه موږ جدا کیږو په دنیا کې مو ځان لپاره کور جوړ که چې آیا آخرت لپاره هم تا ځان ته کور جوړ که او که نه نو ځکه فرمایي والله لولا الموت لکنت بک مسرورا قسم په الله که مرګ نه وای نو زه به په تا باندې ډیر زیات خوشحاله وای او که د قبرونو تنګوالي ته تل نه وای نو په دنیا سره به زموږ سترګې یخې شوې وای نو هغه څوک چې مرګ د هغه په زړه کې وي او د قبر تنګوالی د هغه په سترګو کې وي هیڅکله به هغه په دنیا باندې خوشحاله نشي نو په دې باندې متيقن اوسه چې يوه ورځ به د دنيا د نعمتونو نه جدا کېږي نو مرګ د خپل په سترګو کې ياد ساته لاکن به له بده مرغه چې نن په ټولنه کې د دې پر ځای چې خلک آخرت ته په دنیا باندې ترجیح ورکړي خو لاکن دلته خلکو دنیا ته په آخرت باندې ترجیح ورکړي لکه چې الله فرمایي وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهی الحیوان لو کانو یعلمون نه دی دغه ژوندون د دنیا مګر عبثیات او لوبې چې زر تیریږي او پایښت نه لري او د آخرت ژوند خامخا باقي او همیش دی کاشکې دا خلک په دې باندې پوهېدلی الله بیا فرمایي بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا بلکه تاسې غوره کوئ د دنیا ژوند په آخرت باندې او حال دا چې آخرت ستاسې مالونه او ستاسې اولادونه دې تاسې د الله له ذکر او عبادت څخه غافله نه کړي او که څوک داسې وکړي چې د اولاد محبت او د دنیا او مال محبت دوی د الله د ذکر نه غافر کړي نو دوی په دنیا کې هم ذلیل دي په آخرت کې هم ذلیل دي یو مسلمان باید د دنیا او مال په لاسته راوړلو کې دومره حرص ونه کړي چې د هغې لامله د دین کارونه د هغه څخه پاتې شي او نه دې په میدان کې له خلکو سره سیالي وکړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او په خپل دې حدیث کې د خپل امت له داسې سیالیو او مسابقو څخه ویرولی هغه فرمای فوالله ما لفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط الدنیا علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتهلکم کما اهلکتهم رسول الله فرمایي قسم په الله چې زه په تاسې باندې د فقر او لږې ویره نه لرم خو زه پر تاسې له دې ویرېږم چې د دنیا داسې پراخي به در باندې راشي د دنیا داسې وسحت به په تاسې باندې راشي لکه چې په پخوانیو خلکو راغلی و بیا به تاسې د هغوی په څیر د دنیا په کارونو کې یو له بل سره سیالي کوئ او یو له بل سره به مخکېوالی کوئ نو تاسې به هم داسې تباه کړي لکه څنګه چې پخواني خلک یې تباه کړي ول نن هر یو یو بل سره په دنیا کې سیالۍ شروع کړي دي که هغه یو منزل کور جوړ کړي دا دوه که هغه درې جوړ کړي دا څلور الله دې په موږ باندې رحم وکړي د دنیا له محبت څخه ژغورنه په زهد سره کیږي له دنیا سره په د دنیا څخه په بیرغبتی باندې کیږي چې تقوا وکړي دنیا نه بیرغبته شي الله به د دنیا محبت څخه تاسو ګوري په مال کې زهد دا دی چې بنده له حرامو څخه ځان وساتي او د حلالو په لاسته راوړلو سره شکر ادا کړي ریاست او چوکۍ سره محبت ونه لري او نه په خلکو باندې ځان اوچت وګڼي د دنیا په ژوند کې له اوږدو هیلو او امیدونو څخه ډډه وکړي او په دنیا باندې آخرت ته ترجیح ورکړي همداراز مسلمان باید دنیا ته په زړه کې ځای ورنکړي او نه بر باندې اعتماد وکړي بلکې اعتماد او بروسه پر الله تعالی باندې وي ابو مسلم خولانی رضی الله تعالی عنه فرمایی لیس الزهادة فی الدین بتحریم الحلال ولا اضاعة المال انما الزهادة فی الدنیا ان تکون بما فی ید الله اوثق مما فی یدیک د اسلام په دین کې زهد دا نه دی چې حلال سیز حرام کړي او یا مال دې ضایع کړي بلکې له دنیا څخه بې رهبتي او زهد دا دی چې له تا سره څه دي له هغې څخه زیات پر هغه څه باندې اعتماد ولرې چې الله تعالی سره دي تا سره چې کوم څیزونه دي په دې باندې دومره اعتماد مه کوه بلکه هغه څه چې د الله سره دي په هغه باندې د اعتماد زیات کړه نو وروسته د دې به بیا ستا تیاری له مرګ لپاره کیږي او که دنیا محبت ستا په زړونو کې پروت بیا هیڅکله ته مرګ لپاره تیار نه یې الله دې په موږ باندې رحم وکړي قدرمن